په دې خوا کې هم د مختلفو ژبو، قومونو، سمتونو او اسلامي مذهبونو او تنظیمونو څخه راغلیو په زرګونو ځوانانو غورځنګونه پیل کړل چې د دغه فتوحاتو په لړ کې د روژې په مبارکه میاشت کې د دښمن دوولس سترې پوستې، یوې امنیې قوماندانۍ په شمول فتح، د ګڼو بهرنیو اشغالګرو په شمول کورني مزدور چارواکي هم په ښارونو کې ووژل شول او د ښاري شازلمیو له لورې هم دا لړۍ ښه ګرمه روانه ده. درنو ولسونو! د افغانستان د مرتد حکومت هغه چارواکي چې د آی ایس آی او سي آی اې ته غبرګه دوسي کوي او نه غواړي چې دا ولسونه نور د دغه رزیلو شبکو له ظلمونو څخه نجات ومومي ځکه نو وخت نا وخت ولسونه په یو نوم او بل نوم غولوي او د خلافت د پاکو مجاهدینو مقابلې ته یې اچوي، وسلې یې ورکوي، پاڅونونو ته یې چمتو کوي او پوستې یې ورته جوړوي او خپله بیا ترینه پښې سپکوي او د آی ایس آی او سي آی اې په دفترونو کې بې غمه پلن څټونه او غټې خېټې ارګمي کوي خو کله چې بیا د اسلامي خلافت مجاهدین پاڅون کوونکو ته د هغوی د عملونو سزا ورکړي نو بیا د امریکایي کفر لوډ سپیکرې رسنۍ او د اوباما سکه بچي ژورنالیستان په واس کومې خوله خلاصه کړي چې اسلامي خلافت عوام ووژل او د عوامو کورونه یې وسیځل هغه وخت دې ړندو ژورنالوستانو په خړو سترګو پټۍ لګولې وي چې کله همدا عوام د دغه مرتدو چارواکو په امر امریکایي ټوپکې په غاړه کې واچوي د امریکايي چورلکو د درنو بمبارونو په ملتیا په خپلو کلاګانو کې پوستې جوړې کړي او د شریعت د مخنیوي لپاره بړې را ووهي نو دا ژورنالیستان یې بیا نه ګوري خو کله چې د الله حکم پرې عملي شي او د اسلامي شریعت په وړاندې پاڅون کوونکي په خپله سزا ورسیږي نو بیا غلبله جوړه کړي خو په هر صورت لله الحمد تاسو اوس پوه شوي یاست. د دغه کفري چارواکو او رسنیو مکر فریب او طرحې درته ښکاره معلومې شوې دي چې د وطنیت، جمهوریت او نورو غولوونکو او سپکو شعارونو تر سیوري لاندې کفري نظامونو د بقا لپاره کار او مبارزه کوي. مومنو ولسونو، د هغه پاڅونونو په لړ کې چې آیسای او سي آی ای رهبري کوله هم د پچیر د سیمې پاڅون کوونکي وو چې د مرتد رژیم او د امارت په آیسای ملیشو په شریکه رهبري کول او د اسلامي شریعت مقابلې ته یې راوړاندې کول دا پاڅون کوونکي لکه د مامند د پاڅون خېلو په څېر دوه ځله له دې وړاندې هم وبخښل شول، عمومي عفوه ورته وشوه او مجاهدینو پرې احسان وکړ، خو څو میاشتې وړاندې چې اسلامي خلافت مجاهدین د الله نظام په لاس دې سیمې ته لاړل نو عوامو ته یې د قرآن او سنت په رڼا کې د سوکاله ژوند زیري یوړل خو هغه خود غرضه اشخاص چي آی اس آی او سي آی اې ته غبرګه جاسوسي او دوسي کوي نو امارتي جنګياليو سره يې د چرسو، بنګو، اختطاف، سود او نورو شريکو ګټو او رذالتونو په منظور يې د اسلامي خلافت په خلاف د شريک ائتلاف معاهده وکړه چي د افغانستان د مرتد رژيم اربکي چرسيان به هم په امريکايي تجهيزاتو مجهز د دغه ائتلاف غړيتوب ولري. همغه و چي پاڅون وشو او د اسلامي خلافت مجاهدين د دغه ګډ ائتلاف د خيانتونو په نتيجه کي د سیمې پرېښودو ته اړ شول، خو له دې څو میاشتې وروسته یو ځل بیا د الله د لارې عسکر، قرآن په لاس، په پچیر ورننوتل، هغه ټول پاڅون کوونکي یې ونیول او منکرات یې منع کړل، همدې پاڅون کوونکو ته یې بیا عمومي عفوه وکړه او په عزت یې خپلو کورونو ته ستانه کړل، په دوی یې اعتماد وکړ او د الله د شریعت په خوږو یې قانع کړل، خو د دریم ځل لپاره بیا په قاچاق، سود، اختطاف او نورو سیاسي او اقتصادي تجارتونو کې شریکو کړیو دوی پاڅون ته مجبور کړل، مجاهدین یې بیا په غدر او خیانت سره په شاتګ مجبور کړل. دا نو هغه مهال و چې په خراسان کې اسلامي خلافت نوی اعلان شوی و. مجاهدین خورا کمزوري وو. خو له اوږده ځنډ وروسته څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د الله رب العزت لښکر په پچیر د داسې خونړي سیلاب د څپو په څېر ورننوتل چې د امارت آی ایس آی پاڅونخېل او د افغانستان مرتد رژیم ګډ ایتلاف یې دړې وړې کړ. د مقاومت بندونه یې ونړول او لله الحمد پراخه سیمې یې فتح کړې، خو اوس خبره دا ده چې څو ځل ازمایل شویو کړیو او کفري رسنیو یو ځل بیا ډول ډول تبلیغات پیل کړي او خپل تکراري درواغ یو ځل بیا تکراروي، په پچیر کې سوځیدلي کورونه د بې ګناه عوامو کورونه بولي، همدا رسنۍ ټوله ورځ غاپي او له یوه لورې وایي چې پاڅون کوونکو مقاومت پیل کړی او بل لور بیا وایي چې بې ګناه عوام یې ووژل، راځئ د دغه بندي پچیریانو له خولې یې واورو چې دوی د پاڅون په اړه څه وایي. پلټول و خامخه په زور بی کول چی چا به نه شو کوله غر بی تنه والو امیر صاحب چی چا به نه کولو پټی بی تنه لاندی کولو زور بنی بس په سوال نه وو چی سوال کار وو. دا زور ورسره چا کولو؟ دا زور اماراتو کولو ټول امارات قوم به راپاڅیدو کمیټی به تړلی وه هماغو بس خال بی ورښودو لاس منی چی دا پلانی دی ګډا شه ونیسه که هغه نه کړی پیسی نه لنډی دا څنګه شه دی پیسی به نه لنډولی بیا به امارت څه کولو؟ اماراتو نیوی بس پټی دنه لاندی کولو غر یی دنه لاندی کولو چی مه یی راکوه مه یی لنډوه دا خو شته. مومنو اورېدونکو! د اسلامي خلافت په وړاندې ګډ ائتلاف کله کله له داسې بې شرمه تبلیغاتو څخه کار اخلي او داسې پوچې پروپایګنډې کوي چې موږ ته یې په یادولو شرم او حیا راځي. دوی نو په پوره ویاړ دا ډنډورې وهي چې د اسلامي خلافت مجاهدین ماشومان وژني او د زنانو بې عزتي کوي، حال دا چې د اسلام د لارې اتلان د همدې مومنو پتمنو خویندو د ناموس د خوندي ساتلو لپاره ځانونه قربانوي. راځئ! یو ځل بیا د بندیو پچیریانو خبرو ته تم شو چې دوی په دې اړه. څه وايي. بله خبره دا چې دوی به ویل چې دوی زنانه د کورونو نه وباسي او په کورونو یې تور تور بیرغ لګوي او بیا هغه زنانه ځان ته نکاح کوي داسې خبرې به کېدې دا خبرې تر کومه حده صحیح دي. زه داسې وایم چې اوس لکه موږ د سترګو لیدلی حال کنه چې یوې زنانه ورسره خبرې وکړې کنه چې وروره دا پرېږدې دا مه بیاوئ دا مریض دی او دا زه یې په خپله وتښتوم کنه هغه مولوی صاحب وو امیر صاحب وو قاري صاحب وو چارې وو نو موږ نږدې نه وو نه پېژاندو چې دا هغه ورته وویل چې خورکۍ ما سره خبرې مه کوه تا خبرې موږ ته ناروا ده کنه ما موږ سره مه ګډېږه. ګرانې موږ زنانه هم پخته د خور نظر ورته کړی وو د خور په هغې سترګې ټيټې اچولې وې موږ ول ده کنه سترګې ټيټې واچولې موږ ته ناروا نو سره یې چا ته کتنه. ما او دا چې و د دې زنانو په منځ کې روان وو، د زنانو په منځ کې روان وو، نو بس دو غږ وکړو موږ د نارینه او د زنانه مزل بېل معلوم وي، یو نفر و تاسو مرګړی غږ یې وکړو چې ودرېږئ، هغه چې ودرېدو بس ویې ویل چې مخونه لوڅ کړئ، بس موږ هم بوکرې وغورځولې چې دا یې بس. لله الحمد اسلامي خلافت مجاهدینو په وړاندې د ټولې نړۍ کفارو په نظامي ډګر کې ماتې خوړلې او هڅه کوي چې خپلو پوچو تبلیغاتو او پروپاګنډو ته لا زور او شور ورکړي ولسونه وغولوي او د الله د عظیم کتاب مقابلې ته یې وهڅوي راځئ د دې رزیلو استخباراتي شبکو د تبلیغاتو یو څو بېلګې د همدې بایونډیانو له خولې واورئ هغه خلکو ته مو دا پیغام دی چې موږ خلکو ته ووایو چې دا خلک وژني او داسې خلافت اسلامي خو نوم یې خلافت اسلامي نه خود و داعش چې داعش راځي او خل وژني او مونږ چې نیولي یو مونږ ته ډوډۍ مونږ ته چای مونږ ته هر یو شی په وخت رسي مونږ چا اوسه پورې بې عزتي نه ده کړې مونږ تورشکونه مونږ په بړستنو کې څملو مونږ چې دلته ګیر شوي یو دا دویمه شپه ده دریمه چې مونږ ګیر شوي یو مونږ ته ډوډۍ ښه صحي مونږ ته لوبیا ښه صحي مونږ ته هر یو شی ډوډۍ ترکاري هر یو شی ښه صحي راځي بسترو کې پټ یو یخني مو نه ده شوې چا راته داسې نه دي ویلي چا لښتې ګذار په مونږ نه دی کړی. چا موږ موږ ته بد نظر نه دی کړی، موږ ښځو ته چا نه دي ویلي چې داسې دې ځای نه پاڅې هلته کېنه، ویو چې خورې څای په دغه به بس په دې موږ وډار کړو چې بس زه چې کاډ خوا ته ننوتی وم په همدې وډار شوم چې. هو کله چې د آی ایس آی مزدوران او د سي آی اې تاریڅکي ولسونه د اسلامي خلافت مقابلې ته ودروي په امریکايي طیارو او د پاکستان د ملیشو په ملاتړ ډاډ ورکوي، خو کله چې په همدې پاڅون کوونکو زور راشي، نو بیا یې نو بیا ترې خپلې پښې سپکې کړي او یوازې یې پرېږدي. ځکه نو د اسلامي خلافت په لاس د بندیو، پاڅون خېلو په خرو، امارتي سفهاوو ته له ښېرو پرته بل څه نه وي. که ځکه نن هم د ګرانۍ د کمولو په ګمان له خدایه تېر درک په درک ګرځي. الحمدلله د اسلامي خلافت څڼور غازیان همدا مهال هم د پارس پچیر په سیمه کې د مرتدینو په تصفیه بوخت دي او په وړاندې یې پاڅونخېل د افغانستان د مرتد رژیم هراړخیزه قوا او د امارت پاکستان جنګیالي د جګړې څخه عاجزه په یو صف کې د ویرې او بزدلۍ په حال کې د تېښتې په فکر او تدبیر کې ولاړ دي. الحمدلله د الله په فضل په پاس پچیر سیمه کې په لسګونو پاڅن خیل او امارتیان ووژل شول او تر دېرشو پورې ژوندي د خلافت د زمرو په منګولو کې کېوتل. ګڼ شمېر وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل او د اسلامي خلافت مجاهدینو په سیمه کې د ډش، ټي وي او نورو منکراتو کټوۍ ور ماتې او په منونو هغه پلونه او چرس یې د اور د لمبو خورا کړل چې د امارت چرسي جنګیالیو او پاڅون خیلو یې د راټولولو په برخه کې پوره زیار او خواري ګاللې وه. دا د اسلحه او ګڼ شمېر مهمات د الحمدالله مجاهدینو ته په لاس ورغلي دي او دې سره په څنګ کې افینونه او چرس او بعضې توکي وو چې هغه الحمدالله مجاهدینو ته په لاس ورغلل او هغه یې وسوځول. د اسلامي خلافت د اتلانو حوصلې او مورال خورا غښتلی او پیاوړی دی. مجاهدین یوازې د الله د عظیم کتاب د حکمیت په منظور د نړۍ د کفري ایتلاف په وړاندې مقابله کوي، څو پوخ یې احساسات او حوصلې خوند وړي دي. په څلور پنځه کسانو پسې یو مجاهد منډې ویلې او داسې منډې یې ویلې وې چې دا خبره یې نه کوله، شاته یې نه کتل چې بل مجاهد راپسې شته که نه او همداسې ورپسې و تر دې چې دوه یې تنه مردار کړه او یو یې ژوندی تنه ونیولو. الحمدلله ملګري چرته ستړي کیږي الحمدلله په هغه حوصله باندې جنګیږي چې چې د شاته کېدو هېڅ آثار پکې نه ښکارېږي، الحمدلله په مخ روان دي، که هر څه پېښېږي ملګري روان دي الحمدلله، که څه هم دوی له جنګ نه ووتل پوستو ته وختل او هر څه دوی وکړي ان شاء الله نن سهار ویلي چې د حکومت قوه راغلې ده خو دوی موږ ته په مخابرو کې دا اعلانونه وکړل چې داعشیانو ورسره پوه شئ یا که نه او موږ له خوا الله ورسره کافي ده او الله ورسره پوهېږي ان شاء الله. ژر به چې د اسلامي خلافت په خلاف به راپورته شوې ټو لې ډلې ټپلې تنظیمونه او مرتد حکومتونه ماتې خوري د الله په فضل او نصر سره او په ټوله نړۍ به د الله دین حاکم شي ان شاء الله قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې حقیقت مو درک کړی وي راځئ د حقیقت د لا روڼتیا په خاطر تاسو د امارت په نامه د آی اس آی د ملیشو له ډلې د جیش محمد په نامه د آی اس آی د یوې ځانګړې قطعې د هغه بندي نیول شوي ځوان خبرې واورئ چې په څه ډول افغانستان ته راوښتی دی او په کوم هدف د اسلامي خلافت د مجاهدینو مقابلې ته هڅول شوی دی د دې خبرو نه وروسته به تاسو د هغه پاڅون خېلو مرکې هم واورئ چې په پچیر سیمه کې د اسلامي خلافت د مجاهدینو منګولو ته پرېوتې دي او ورپسې به د جنګ په لومړۍ لیکه کې د سپېڅلو مجاهدینو احساسات هم د یوې مرکې په ترڅ کې واورئ تر پایه موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! قدرمنو اورېدونکو! تاسو ته معلومه ده چې د پچیر په سیمه کې د اسلامي خلافت مجاهدینو د پاکستان د آی اس آی په ملېشو باندې عملیات پیل کړي دي. دوی سره د پاکستان او د پاکستان پوج مستقیماً په جنګونو کې مداخله کوي او د افغانستان ته راړېږي او بیا د اسلامي خلافت په خلاف باندې جنګېږي. قدرمنو اورېدونکو دا حقیقتونه پټ نه دي، دا حقیقتونه ښکاره دي، وخت په وخت موږ تاسې ته معلومات درکوو، د دوی رزالتونه او د دوی هغه احمقانه اعمال موږ تاسې ته د راډیو له لارې وخت په وخت باندې نشروو او له حقیقت څخه مو خبروو. نو قدرمنو اورېدونکو حقیقت به اوس تاسې درک کړي چې حقیقت څه دی او څوک د پاکستان او څوک د روس او څوک د امریکا لپاره تاو دي، د هغوی د هغه کفري نظام د پیاوړتیا لپاره څوک تاو دي، دا ټولې خبرې تاسې ته معلومې دي، له حقیقت څخه سترګې مه پټوئ. نو قدرمنو اورېدونکو امارت سره په دغه ډله کې د جېش محمد په نوم باندې چې کوم تنظيم دی په پاکستان کې هغه مستقيماً خپل هغه جنګيالي چې دي امارت په ليکو کې دې خوا د اسلامي خلافت د جنګ لپاره رالېږي نو د اسلامي خلافت زمريانو چې کله په امارتيانو باندې تعرضونه وکړل نو د جېش محمد ځينې کسان يې ونيول او ځینې یې هملته په هماغه سیمو کې مردار کړل. نو د هغې د جملې څخه یو تن بندي موږ سره دلته شتون لري، راځئ چې دې سره وغږېږو چې څه خبرې لري، د کوم ځای څخه راغلی دی او مقصد یې څه و؟ ستا نوم څه دی؟ صدارت. د پلار نوم دې څه شی دی؟ رحیم داد. رحیم داد، کوم ځای کې اوسېږې، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ تیرا. منسیرا، د زده کړو په اړه، هم د عصري زده کړو هم د دیني زده کړو په اړه راته ووایه چې زده کړې دې کړي که نه، چېرته دې زده کړې کړي دي؟ عصري تعلیمات مېریه مډل اور دینی تعلیمات صرف نادره قرآن مجید. ښه که دا راته ووایې چې کوم تنظیم پورې تعلق لرې په پاکستان کې هلته په منصیره کې کوم تنظیم پورې تعلق لرې. جیش محمد هلته مو په پاکستان هغه منصیره کې رهبر څوک ستاسو د دغه جیش محمد چې کوم تنظیم دی افغانستان ته چې تا کسان راړی امارت سره چې خبره کوې د امارت مشرانو سره هغه کس څوک دی چې تاسو دلته امارت ته حواله کوې بیا هلته افغانستان ته راړیږی د اسلامی خلافت په خلاف جنګیږی او افغانستان کې بیا تاسې جهاد فرض ګڼئ هغه کس څوک دی چې امارت ته مو بیا حواله کوي بیا مو امارت دې خوا راړي د اسلامي خلافت په خلاف جنګ ته مو هڅوي. ان کا جو رهبر هې وو مولانا مصدر صاحب هې ټیک هې ان کو آج تک نه هم نه دیکھا هې اور نه هی همارا اتنا ان کې ساتھ کوی واسطه تعلق هې. په پاکستان کې د جیش محمد چې کوم تنظیم دی د دې مشر څه نومیږي؟ مولانا مسعود هې. هلته د امارت مشران چې په پاکستان کې دي. ستاسې د دغه مشر رابطه هغوی سره څنګه پيدا شوه چې تاسو يې دې خوا جنګ ګونو د پاره راواړولې؟ ادھر پاکستان مې یه داؤد نام کا لړکه تھا یه جیش محمد کا تھا یه همې ایک جګه پر لې آیا تھا اور وهان سې کچھ بندې تھې اور وه یه کهه رها تھا یه امارت کۀ بندې اور ان کۀ ساتھ همې لروانه کر دې اور وه بهی همارې ساتھ خود آئے لکه څنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هلته د پاکستاني کوم د امارت کوم کمانډران چې دي هلته اوسیږي مشران یې هغوی سره زما دغه جیش محمد تنظیم چې دی د پاکستان هغې رابطه جوړه کړه علت څه دی چې د امارت دې مشرانو ته د پاکستان پوج څه وینا د دې علت څه دی؟ پاکستاني فوج امارت کو اپنې مفاد کې لیې استعمال کرتي هې اور امارت اسلامیه امارت اسلامیه بي ان کې مفاد مې استعمال هو رهي هې. ته څنګه پوهیږی چی د امارت کومه ډله چی ده دا د پاکستان خلک دی تاته څه احساس کیږی څنګه پوه شوی چی دا د پاکستان ډله ده. داود میر صاحب جو مارا تھا اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پاکستان امارت اسلامی پاکستان کے اس مفاد میں استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان امارت اسلامی کا اپنے مفاد میں استعمال کر رہا ها څو نفر وو چې د پاکستان نه افغانستان ته راوختلی املګري درسره نور څو نفر وو دې خوا چې راوختلی افغانستان ته ټوټل هم ساعت باندې اړ باندې ته هغه ټول ستا ملګري ټول ټوټل ماري ساتي دي نو کله چې دې خوا راوختلی سې مختصره کیسه راته وکړه که نه افغانستان ته چې راوختلی په دې لارو هلته خو چک پوینټونه وو د پاکستان مرتد حکومت او پوستې وې پوجیانو هغوی سره مخامخ کېدی که نه دې خوا څنګه راووختی جب هم بارډر کراس کر رهې تھې تو په پاکستان کې جو پوستا تھا همارې اوپر والې سېټ پر تھا جو همارا رېبار تھا اوس نې همې اشارا کر کر بتایا کې یې پاکستانې پوسټ هې اور وهان سې هم کراس هو ګئې افغانستان کې دور مې داخل هو ګئې. کله چې دې خوا د باډر پاس کېدلې افغانستان ته راوختلې تاسې سره ډېر ملګري مو تا یادونه وکړه چې اته ملګري ستا نور وو دې خوا چې راوختلې په لاره کې چېک پوېنټونه د پاکستان حکومت وو او پوج یې وو هغوی تاسې ته څه نه ویل چې دې خوا راوختئ؟ ها جب هم باډر هم نې کراس کېې تو پاکستانی پوسټ هې کې هم سم سامنې سې ګزر رې تھې تو جو همارا میر صاحب تھا اس نې کها یه پاکستان کا پوسټ هې اور وها سې هم ارام سکون سې ګزر کر افغانستان کې تو جو هې داخل هو ګئې. په کومو لارو باندې افغانستان ته راواوښتئ بیا لومړی کومې ولسوالۍ ته لاړلئ هلته مو بیا د امارت هغه ستاسې چې کوم ملګري دي هغوی سره یوځای شوئ په کوم ځای کې ورسره یوځای شوئ؟ هم تورخم کې راسته سې افغانستان مې داخل هوئ اور ادھر لالپور ولسوالی مې هم نه پهلا سټاپ کیا. کله چې چپير ته راورسېدلې، دلته په امارت کې مو قوماندان څوک و، مشر مو څوک و، د چا تر قوماندې لاندې تا کار کاوه؟ امارت کې تر اوسه همارا مير تھا عادل اور داؤد تھا اور يې جب کچھ کام هوتا تو يې دونو آپس مې مشره وغيره کر کر جدھر بهی لې جانا هوتا تھا همې يې لې جاته. کله چې چپيهار ته راغلې، دلته امارتيان دې وليدل، خپل خپل لمانځونو کې اخلاق څنګه و، خپل لمانځونو کې روحيه څنګه وه، لمونځونه اوداسونه يې په څه شکل وو، نفرت سیاهی کې همې کیا بتایا ګیا اور یې لوګ ایسه هی بد تا. د اسلامي خلافت د مجاهدینو په اړه څه نظر دی د دوی دا اخلاق څنګه ارزی ته تا خو ولیدل دلته دی ورسره وخت تیر کړ تا سره یې وضعیت څنګه و رویه درسره څنګه وه د دې مجاهدینو د اسلامي خلافت د مجاهدینو. تو جب خلافت والے لوګو نې مجهې پکړا تو جیسې هی پکړتې هې انهو نې جو هې میرا سات مجهې کها کې آګې چلې جاو اور مې آګې آیا جب انهو نې مجهې پکړا اور ته یې لوګ یقیناً حق باله. ته فی الحال په دغه وخت کې په کوم ځای کې وې چې جنګ شروع و، له کوم ځای نه د پچیر جنګ ته راورسیدې، کوم ځای کې وې په هغې وخت کې، د جنګ په صحنه کې وې کنه د بل ځای څخه راغلې؟ هم لوګ سکون کې سات جا چپټیال مې هم نې رات ګزاری تو سو بوج ها تو الګ ګلا ماچ را تا کې جنګ شروع هې یه هې وو هې پھر ان لوګو نې جو هې ایک وو ګاډی زبردستی پکړی ان کو ګاډی نې مل رهی تھی اور همې بټھایا اور پچیر پچیر ګام لې آیه. دا چې ته په چیرته د جنګ صحنې ته راورسیدې د امارت دا ستا چې کوم ملګري وو د هغوی مقابله په جنګ کې څنګه وه او د خلافت د مجاهدینو مقاومت څنګه وو ستاسو د امارت د ملګرو مقاومت څنګه وو که دغه قیصه اوریدونکو ته لږه وکې نو ډیره به ښه وي. تو چیرګان پهونچه جب هم آګې اس پۀ لې آئې اور ادھر سې همې بتایا ګیا کۀ یې سامنې اس علاقې مې دشمن هې تو ادھر سې یې لوګ فائر کرتې هوئې آګې جا رہے تھے تو پاکستان کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اور آگے بتاتے کچھ ہیں اور پھر ادھر آ کر خلافت کے خلاف جنگ کرواتے ہیں اور خلافت کے خلاف جنگ کروا کے تم اللہ کو کیا جواب دو گے میرا یہی پیغام ہے اور میں اپنے دل و دماغ سے یہ پیغام تم تک پہنچانا چاہتا تھا اور جو میرا حق بنتا تھا وہ میں نے تمہیں سب کچ بتا دیا. نو قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې حقیقت به مو درک کړی وي او نور به د حقیقت څخه سترګې پټې نه کړئ او ای د امارت په لیکو کې جنګیالیو تاسې دغه خبرې واورېدلې چې چا دا تاسې ته رااستولی و او د چا خلاف جنګ ته یې رااستولی و پاکستان کفر هم تاسې ته معلوم دی د پاکستان هغه رذالت هم تاسې ته معلوم دی تاسې اوس ولید تاسې د دغه امارتي خبرې واورېدې چې تاسې سره په صف کې جنګېده او دا ګېر شو د دې ټولې خبرې تاسې واورېدلې نو ولسونو مومن ولسونو په دې هېله چې دغه خلک به تاسې پېژندلي وي په امارت کې هغه خلکو چې مخکې به جهاد کوو الحمد لله هغه پاک سپېڅلي خلک ټول اسلامي خلافت ته راغلي اوس هغه خلک پاتې دي چې مستقيما د پاکستان د آی اس آی په لاس کې دي مستقيما د هغوی په طرحو د هغوی په پلانونو باندې عمل کوي هماغو يې رهبري کوي هماغه ورته کسان رالېږي مشران يې هملته په پاکستان کې اوسېږي تاسې اوس د دغه جنګیالي خبرې واورېدلې، په دې هیله چې نور ونه غولېږئ، ای د امارت جنګیالیو، ای ناخبره د امارت جنګیالیو، والله العظیم په تاسو مو زړه دردېږي، تاسې بې هدفه قرباني کېږئ، تاسې د یو کفري نظام د قیام لپاره قرباني کېږئ، د پاکستان د ګټو لپاره قرباني کېږئ، ستاسې مرګ خراب دی، تاسې هېڅکله هم د شرعي نظام لپاره نه جنګېږئ، تاسې په ناحقه لارې روان یاستئ، تاسې هېڅکله هم شرعي نظام نه شئ راوستلی. په دې هیله چې نور د دغه لیکو څخه ووځئ، اسلامي خلافت ته راشئ، توبه وباسئ، اسلامي خلافت ته تسلیم شئ، د الله او د الله د شرعي نظام د راوستلو لپاره وجنګیږئ. قدرمن اوریدونکو، ستاسې نه ډیره زیاته مننه چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د الله په امان. درنو اوردونکو تر څنګ مې یو بل ځوان زلمی هم ناست دی چې د همدې ګڼو ځوانانو په څنګ کې دی، په منځ کې ناست و، ده سره خبرې کوو. وروره ستاسې سترګو لیدلی حال څه و؟ زموږ د سترګو لیدلی حال خو نن سبا. چی تاسو د خلافت مجاهدین نه وو ډیر خراب وو خلافت مجاهدین چی مخکی راغلی وو زموږ وضعیت نه خه داش پی وکړی ډیر خه برابر وو ځکه دا نشه یی توکی می ختمی کړی وی چارس پوډر دا ارام بوډی بند کړی وو دا او دا اماراتیان مرتد چی دی دا هغو تر څنګ چی دی هر څه کرل کیده کوکنار اپین چرس هر څه کیده ارامه روپی اخستی او ډیر د اوس د اوس کارونه کول چی چا لانجه بوه یو ظالم به وی پنځه روپی ورکی دا بل غریب به هغه د پاره ختمول. وخت چی کمیټی سازی شوی وی. او د مارتیا نه مو دلته وو هغوی څه ویل چې مونږ ددې کمیټې او دا جنګ مونږ څه لپاره کوو د هغو مطلب څه وو؟ د هغو مطلب دا وو چې تاسو د خلافت مجاهدین خو دچې دا دسې دي او دا هسې دي او مونږ له دا رقم سور جوړ کړو چې دا چې مکمل راله خط به ختم کړي دا دسې دي داسې دي جی یعنی چې دو مطلقا کافر دي یعنی مطلقا دوی کافر دي ها دو کافر دي دو چې راله څټ پر به ښځې مللې او ماشومان به مللې او دسې به مو شوه چې مونږ خو دا حال نه وو لیدلی چې کله خلافت مجاهدین راله نهله شپې وکړې روژه وه چه راغله مونږ چه دال ولیدو مونږ ته جین شو شکر الحمدلله دینه خسته مسلمانان سره شته دینه ځکه چه تاسو کافر تاسو یی چه چرس کرل کیږی پوډر وهل کیږی دلته نشی کیږی تاسو ټول خپله چرسیان پوډریان حالی او بس لانجه به چه راغله بس زما او تا به چه لانجه وه بس ته به لږ ښه وی پنځه روپی به دی ورکړی بس مونږ ټول کمیټه به دا بر سره یو ځای شو پیسی به دی ته نه ولی نور به زه رخصار کوم بس ما له ما نه بیا هر څه واخیستل. هغوی کله د نشه یي توکو مخه نیولې وه؟ نه نه سره مخه نه ده نیولې. هر پروګرام هم هغه جوړ کړ او بس موږ وسه نوره نه کیده دا ټول کار د زور وو ټول کار د زور ټول کار د زور وو اوس د نورو خلکو ته پیغام څه دی؟ اوس نورو خلکو ته دا پیغام دی چې خصوصا پاس او لاندې ولس ته چې د خدای تر وګورئ چې دې خلکو نه نور تیر شئ د خلافت سره څنګ تر څنګ ودریږئ چې ژوند په خوند پوه شئ د دین په خوند پوه شئ او دا که دوه همدا انجام وي نو بس هر څه یې به خپلې غاړې وي. نو قدرمنو اوریدونکو د پچیر یو قومي مشر هم په دغه بندیانو کې دی دا به د پچیر د دغه کمیټو او همدغه راز د امارتیانو او د دې ولس ګډ ایتلاف چې دا ولس چا دې کمیټو ته مجبور کړ، د اسلامي خلافت په خلاف باندې دا چا وهڅول، دا ټولې خبرې به کاکا ما ته وکړي. کاکا جانه څه علت و چې دغه د پچیر قوم داسې د اسلامي خلافت کلکې دښمنۍ ته ودرېدل، د دې راز په څه کې و؟ د امارت او د دغه قومي پاڅون خېل چې کوم دوی په ګډه د خلافت په خلاف ودرېدل څه علت و؟ علت خو داسې و کنه ملک میرماجان او ملک قاسم جان د پاس پچیر او ملک میرماجان د لاندې پچیر وي دا په خلکو ګرځېده کله چې خلافت هلته قایم و پټ پټ وي چې ګرځېده پټ پټ به یې چې ګرځېده بس انډیوالک داسې به یې ووي چې دا داسې خلک دي او دا داسې خلک دي خو پټ مرګړي یې پیدا کول کنه او پرې ولس کې پټ پټ مرګړي یې پیدا کول چې کله خلافت د هغې ځای نه راغلو شینوار علاقې ته نو بس دغه مرګړي یې ودراول ښکاره یې کړه چې ښکاره یې کړه نو بس که غریب سړي به داسې وي چې یاره زه یې نه کوم کنه نو هغه بیا اماراتو ته ښودو چې دا کمېټه نه کوي دا دا دی دا ونسئ دا بندي کړئ دا ووایئ خو هغه به یې څلور پنځه شپې ورخ کړې بس یا به یې وویل یا به یې هر څه درسره وکړه خو بس بېرته به راغلې ورور هر څه به د منل که او ته به دې وي چې زه وسه نه لرم چې پیاره وکړم وښه ته وسه نه لرې پیسې راکړه پیسې مرسه نېشته دې غر خو لرې کنه دا پیسې به دې امارت اغستې نه نه دې کمېټې والا کمېټې والا به درنه اغستې که کمېټې والا ته به چا زور وو نېشته دې نې لنډوم امارت ته به یې ورښودو چې نه عکس پیسې نه لنډی بس امارت کاکا دې کمېټې ته دا وسله او دا مرمۍ دا مهمت چا ورکول. دا بنده امارت وېرکول دې په دې پیسو اغسته اوس لکه ده کام نه پیسی اخستی غر بیره والو کنه پنځه ده کمیټو والا خو سره خو ده افغانستان بیرغونو کنه دی دا څه وجه وه. حکومت سره به هم دا مشران ټیټ وو کنه قسم جان او میرما جان دا خلک حکومت سره هم ټیټ وو کنه داسی به څه پروګرام به سر لرو. بله خبره دا چی هغه خلکو څنګه دا کمیټی جوړولی څه به ویل چی دا کمیټی ولی د اسلامی خلافت په خلاف جوړوه هغو په کوم فکر باندی دا په کوم احساس دا کمیټی جوړولی امارت سره ودریدل. هغو خپل غرضونه وه خپل مطلبونه یې وه ته موږ غوندې خلک هسې نه یې زور رسېدو چې نه یې کوو نو بلکې دا خبره خو مو وکړه کنه چې نه نه مو کولای نو بس هغوی هلته هغوی ته یې معرفي کولو مجبوره کولو یې کنه او که کولای مو بس همدغه مهال ته همدغه ګوره دا څوک مړه شو څوک په یوه لاړه څوک په بله لاړه در په در در په در شو کنه هغوی به داسې ویل دا کمېټو والا کنه چې کوم یو بچا سره هغه شو یاره بس دې لپاره به کلک راوځی. دې دپاره به داسې کوئ، دې دپاره به داسې کوئ، اوس سړی څنګه روزو، نو یو څه مو داسې ورځ ده، د لوی اختر په ورځ منې، وایي نو موږ دوی سره په څه شي منې دا لانجه راغله، څه شي منې دا لانجه ورسره راغله که نه، چې دوی سره موږ په څه شي دا لانجه راغله، ښځه یې رنه به وي، واړه یې رنه به وو، کور یې ډاګ نه ورستانه کړ، ښځه یې رنه به وي، ډاګ نه به بیا به ډېره معافي، کور یې ډاګ نه به تنه راستانه کړ، ځکه چې دا بس یو کس و داسې ماته کړه چې غلی شه، دا تا نه ویډو کوي هغه ته اماراتو ته یې ښکاره کوي، دا مه کوه، بس همالته نور په ځان وډار شو، ولاکه ورسره نور پنځه منټه هم کېناستم، همداسې مسجده نه لاړم. کومه حاله داس خلک هم شته کنه داس کارونه مې کول اوس تا د مجاهدینو حال هم ولید دا مجاهدین دی ولیدل اوس خو قصه بدله ده شکر الحمدلله شکر الحمدلله شکر الحمدلله چې د خلافت په لاس کې موږ بندیان یو که مړه شو هم د دین په رڼا کې به مړه کېږو د اسلام په رڼا کې به مړه کېږو که ژوندي وو په خپلو کورونو باندې به انشاءالله موږ سپارل کېږو که څوک دا اوس هم دا یی چی یاره دا زمونږ کمیټه ده او دا قام دی او دا امارت دی او دنګه ملاتړ دی خوشی بد که خوشی جک که بد وو ته راغونډ شی اوته ودی چی بس مونږ په نو مونږ یی تاسو په غاړه کی ځان در واچولو که هر شرمنی کوی بس دغسی دی وکی. بس چی هغوی د الله دین ته غاړه کیږده خو زمونږ ورونه دی کنه مونږ خو دهغدوی دپاره ددوی د حیا د عزت دپاره ددوی د خپل دین دپاره مونږ دا ځوانان چی شهیدانیږی دا ته ګوری دا خو د همدې دپاره جنګېږي چې د خپل د د مسلمانانو د حیا او عزت او د ناموس او د د د دې دپاره دوی دا قرباني ورکوي نو ولې دا خلک د دوی په خلاف باندې پاڅون کوي. خو بس الله دې پوه کړي الله د دوی پوه کړي. اوس د ورته پېغام څه دی چې دغه ولسونه در په در شو د دې د د د در په درۍ ملامتیا ته په چا ور اچوې چې دوی داسې در په در شو د دوی هغه ټوله پړه ته په چا باندې ور اچوې. زه خاص په مېرماجان او په قسم جان خاص په دغو دوو کسانو باندې زه دا پړه ور اچوم چې دغه ناپوهه خلک یې بې ځایه واڅول، بې ځایه یې تباه او برباد کړ، بې ځایه یې در په در کړ. الله د چې څوک یې مړه دي، خدای د جهنم وېر کوي او چې څوک ژوندي دي، هغه د خدای دې دنیا د مخ نه لرې. او بل به حکومت دا تبلیغات دې قام خلکو ته د راډوګانو کې کولو که نه، چې هغه راشي خلافت اسلامي راشي او بس واړه د نبې او او هغوی به داعش وي، ښځې به د نبې او دا به کوي وا به کوي که نه، نو زیاتره خلک به په دغه هم هغه شوي وي. څو چې ماشومان شکوي په دې باندې مې ولیدل. والله چې زه په امېلې ته ما کډه وړې که نه، چې هلته ماله چا ویلي چې په چیر کې یو ماشوم یې شکولی دی ما دا خو دروغ ده بل سړي وي چې یاره کوټ کې شکولی کوټوال هلته یو ډریور دی هغه سره غواګۍ کې کیناستم ښار ته کې وتم ما استاده دا کار رښتیا شوی که دروغ دی وي نه مړه کوټ کې چې ته شوی هیڅ هم نشته نو ما ښه نو بس الله دې دا ناپوهه خلک پوه کړي او موږ په ځان کې ذرې قدر زه خو په خپل ځان باندې ذرې قدر هغه نه لرم تور په زړه کې نه لرم. بس چې تاسې صفا استئ ان شاءالله لا مسلمانان استئ زموږ ورونه استئ ان شاءالله موږ ستاسې د حیا او د عزت د پاره راوتي یو ان شاءالله تاسې که بې ګناه استئ تحقیق کیږي تاسې بیرته په حیا او عزت کورونو ته ځئ. کاکا بله خبره دا چې دوی به ویل چې دوی زنانه د کورونو نه اوباسي او په کورونو تور بیرغ لګوي او بیا هغه زنانه ځان ته نکاح کوي داسې خبرې به کیدې دا خبرې تر کومه حده صحیح دي. زه داسې وایم چې اوس لکه موږ د سترګو لیدلی حال کنه. چې د زنانه وو سره خبرې که وکړي که نه چې وروره دا پرېږدې دا مه بیا وایي دا مریض دی او دا زه په خپله اوتو ختم کړم هغه مولوي صاحب وو امیر صاحب وو کاري صاحب وو چارې وو نو موږ نږدې نه وو نه پېژاندو چې دا هغه ورته وایي چې خورکۍ ما سره خبرې مه کوه دا خبرې موږ ته ناروا ده که نه ما موږ سره مه ګډېږه بس نو دا پیغام مه دی چې دا خلک هسې چټي غولېږي منګو ته سوال دی چې مه غولېږئ نور خدای ته روګورئ دا دغه لېره نوره پرېږدئ. اوس خو کاکا د پچیر د خلکو دا حال شو اوس دا نور ولسونه چې دسې تبلیتوري د اسلامي خلافت په خلاف اوس تا ولیدل مجاهدین دې ولیدل دوی کړنې دې ولیدلې د دوی هر څه تا ولیدل د زړه نه هغه ولسونو ته پیغام ورکړه چې اوس هم دغه کفري نظامونه دغه طاغوتي رسنۍ عام ولس یې در په در کړ په دې تبلیغاتو باندې د اسلامي خلافت مقابلې ته ولسونه ودرول مسلمانان یې ودرول کلکه مقابله یې کړه اوس اوس دې څه پيغام دی نورو ولسونو ته چې باید هغوی څه وکړي چې خلافت الحمدلله ور روان دی باید چې هغوی اسلامي خلافت سره اوږه په اوږه ودرېږي که نه هغه هم د پنجشیر خلکو غونته مقابلې ته راوځي هغوی ته څه وینا لرې؟ هغوی لپاره دا وینا لرم او پيغام لرم که نه چې چېرته پوهېږي چې په دغه لاره راغله هغه لاره چې دوی په قدمونه را کېږدي نور نورې خبرې خو او ته جارو کړي چې په هغه لاره باندې دوی قدمونه را کېږدي بس نو نور نور ښېګړې او نور کمکونه خو څه کوي چې هغه لاره ورته جارو کړي. وأرذالها وترقى النواصي لتغتالها إلى الخلد قمنا وسرنا لها نوم الحسان وأمثالها نتوق اشتياقا وحبا لها لنلقى الكرام ومن نالها شوينا الجنان وأفضالها عشقنا شداها وسلسالها توحيد ربي لاریون کوونکو، تړون خېلو او پاڅون خېلو ته، موږ د اسلامي دولت سرښندونکي اتلان یو. پر ټولو هغو خلکو غږ کوو، په خلاصو غوږونو دې واوري چې له کفارو او د هغوی مزدورو مرتدو حکومتونو سره تړونونه کوي، چې ستاسې انجام به ستاسې له بادارانو څخه کم نه وي، پام کوئ چې دوکه نه شئ او خپل ځانونه د اسلامي دولت د غازیانو له تورو سره مخ نه کړئ. که زموږ پر خلاف د کفارو سره د تړون په نتیجه کې زموږ لاس ته راغلئ بیا مو توبه نه قبلیږي او نه مو په شریعت کې د عفو اجازه شته ځکه د اسلامي شریعت د نفاذ او اسلامي خلافت په ضد له کفارو او مرتدو حکومتونو سره د تړون له امله تاسې مرتد کیږئ او له تمکین څخه وروسته د مرتد توبه اعتبار نه لري او نه ورته عفو کیدای شي. ای مسلمانانو! مسلمانان اسلامي خلافت د الله تعالی په ځمکه د الله جل جلاله نظام غواړي د الله تعالی د نظام د قیام پر ضد پاڅون یا تړون ارتداد دی او مرتد واجب القتل دی له دې امله احتیاط وکړئ چې د امریکا او پاکستان مزدور جنایتکاران او مرتدین مو دوکه نه کړي د امریکا غلامان غواړي ستاسې په سرونو تجارت وکړي دوی له روس برتانیا ایران او نورو کفري هېوادونو څخه په ميليونونو ډالر اخلي، دوی بيا په پخو بنګلو او بلډنګونو کې اوسېږي، خارجي خواړه خوري او په لوړ بيه موټرو کې ګرځي خو تاسې د څو کلدارو او افغانيو په بدل کې اسلامي خلافت او اسلام دښمنۍ ته تياروي، دوی مو بيا په قيصه کې نه وي او ستاسې ژوند له خطر سره مخ کوي، موږ پر تاسې رحم لرو او په پوره ترحم او مينې سره دعوت درکوو چې راځئ د اسلام په سيوري کې داخل شئ او د کفارو په. لمسه خپل ځانونه او ایمانونه مه تباه کوئ مه کوئ په خپل ځان رحم وکړئ مه کوئ خپل ځان مه دوکه کوئ او ځان د هلاکت کندې ته مه غورځوئ تاسې پوهیږئ چې د اسلامي دولت توره تیرا او د دښمن په وړاندې ډیره چلیدونکي او ډیره ځلیدونکي ده د مدني شغالانو، د غرب فکر سمبالو، فرهنګیانو، درباري مولیایانو، د نام نهاده شوراګانو انتصابي استازو، تاسو د لاریونو په پلمه د کفري سفارتونو څخه د اخستو پروژو ډالر نه شئ هضمولای. د اسلامي خلافت زمري تاسو ته ځیر دي او هره ثانیه یې د څار او تعقیب لاندې یاست. ستاسو د څو لنډه غرو جلوس د ولس له منځه په راوتلي لاریون مه تعبیروئ. لله الحمد مخلص مومنان زموږ سره دي او نور نه غواړي چې ستاسو په درواغجنو شعارونو ځانونه وغولوي. د اسلامي خلافت پر ضد ستاسو هر اقدام ځان ته د قبر کینستو په مانا دی. والله ستاسو په حال مو رحم راځي. راشئ خپل وختونه او استعدادونه د الهي نظام د حاکمیت په لار کې ولګوئ. نوره دا د کفر غلامي او مزدوري پریږدئ. حسام برا مشينا بسمر لجز ونحر د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو اورېدونکو زه همدا شېبه د پچیر سیمې ته راغلی یم چېرته چې د اسلامي خلافت د زمریانو خط موجود دی قدرمنو اورېدونکو دا هغه خط دی چې یو طرف ته د پاکستان د ملېشو د امارت په نوم جنګیالي د اسلامي خلافت مقابلې ته ولاړ دي او بل طرف ته د افغانستان د مرتد حکومت ځینې پوستې لیدل کېږي. یو طرف ته د امارت په نوم د جنګیالیو بیرغونه لیدل کېږي او بل طرف ته د افغانستان مرتد حکومت بیرغ لیدل کېږي. دواړه اوږه په اوږه د اسلامي خلافت مقابلې ته ولاړ دي. نو قدرمنو اورېدونکو همدلته د جنګ په صحنه کې یم، په لومړۍ لیکه کې یم، د اسلامي خلافت د زړورو مجاهدینو سره غږېږم، د دغه غازیانو سره غږېږم، د دوی احساسات او د دوی مورال په اړه به د دوی مورال به تاسو ته وښیم چې مجاهدین په کوم مورال دي، مجاهدین په طواغیتو سره جنګېږي، د اسلام دښمنانو سره جنګېږي، په څنګ کې مې یو زړور مجاهد ناست دی، لومړی خو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسې نوم څه شی دی؟ سلام صاحب ووایه راته کنه د جنګ یو تصویر وړاندې کوم شکل وو دا چې تاسې به په جنګ کې برخه اخیستي لومړی خو امارتیانو سره راغی چې دلته د پاکستان د آی اس آی غلامان چې کوم دي امارتیان بیا ویل کیږي چې دوی سره قومي پاڅون خیل هم وو مشترک دوی تاسو سره مقاومت کو نو دوی د مقاومت په اړه راته ووایه چې مقاومت یې څنګه وو؟ یو خبره خو دا ده چې د جنګ په رابطه دا وه چې الحمد الله مخکې نه واضح شوې ده چې دوی د الله د دین مقابله شروع کړې وه بیا چې کله د خلافت مجاهدین د الله د دین د خدمت دپاره او د الله د دین عسکر دوی پسې راغلل او د دوی سره یې مقابله پیل کړه، نو ماته و یقینا هغه د بدر واقعه را په یاد شوه چې درې سوه دیارلس صحابه او د زر نفرو کفارو مقابله یې وکړه شوه او ډیر الله پاک امداد را ولږلو او ډیر غنیمتونه او ډیر مرداران یې پکې وکړل. الحمدلله نو دلته ما خپله وکتل چې و اتلس مجاهدین به ورپسې وو او دوی به شل دیرش تنه په منډه وه او ډیر تنه مردار به تام لیدلی په دی صحنه کی پاتی شول او الحمدالله خصه غنیمتونه او الله خلافت مجاهدینو ته غنیمت په لاس ورکی او ډیر ساخه د مجاهدینو د دی منافقینو او د دی ملیشی قوم نه او د دی آیس آی د خلکو نه ډیر ساخه د مجاهدینو کمو مجاهدینو په واسطه الله فاک ډیر زر فتح کړه یعنی په ګینټو کی دننه دننه الله ډیره منطقه خلافت مجاهدینو ته لاس ته وروسته الحمدالله که راته ووایې د مجاهدینو د مورال په اړه چې مجاهدین په کومه روحیه دي، مجاهدینو احساسات راته څرګند کړه، مهرباني وکړه. د مجاهدینو مورال خو الحمدالله دومره دی چې ما په خپله ولیدل چې په څلور پنځه کسانو پسې یو مجاهد منډې ویلې او داسې منډې یې ویلې وې چې دا خبره یې نه کوله شاته یې نه کتل چې بل مجاهد راپسې شته که نه او همداسې ورپسې و تر دې چې دوه تنه مردار کړه او یو ژوندی تنه ونیولو. نو دغه ميړانه او دغه فتح ته څه فکر کوې چې دا به مجاهدينو لاس ته راوړي که دا به دبل چا امداد او نصرت وي. ده ماته هغه واقعه را په ياد شوه ما درته ويلي چې د بدر واقعه را په ياد شوه څنګه چې الله امداد وکړ چې سورت انفال کې الله وايي چې زه ملائکې درليږم دلګې دلګې نو الحمدلله همدغسې دې ځای کې هم الله غټ امدادونه وکړل ځکه یو مجاهد به څه شی شی چه یو دری څلور نفر یې پسې اخیستي او ده پسې ور روان یې د ټول د الله امداد وو او ډیر امدادونه الله راسره وکړل الحمدالله په دې ټوله صحنه کې د الله امداد وو ځکه ښکاره مجاهدین روان وو د هغو مرمۍ راتلې والله حفاظت کولو د مجاهدینو. دلته چې زه ګورم یو طرف ته د افغانستان مرتد حکومت پوستې ښکاري او هلته د هغوی بیرغ ښکاري په څنګ یې د امارت په نوم د جنګیالیو بیرغ ښکاري او دواړه هغه دی ماته ښکاري څه فکر کوې دغه د افغانستان مرتد حکومت دغه امارتیانو ته ولې څه نه وایي؟ نو دا ښکاره خبره ده چې د اسلامي خلافت مقابله شام کې زموږ په مشرانو باندې ټوله نړۍ راټوله ده او بیا چې هغه تنظیمونه او هغه ډلې د الله د دین د مقابلې د فاره راوتلي او د کفارو سره لارې لري یا د کفارو په استخباراتو سره ټچ دي لکه نن چې د امارت ځینې مشران روس ته ځي یا د پاکستان کې اوسیږي دوی ټول د استخباراتي جنګونو د فاره راوتلي دي فیصوب هغه نظر دی نو اسلامي خلافت مقابلې ته راوتلي همدا د افغانستان حکومت او د دوی ترمنځ هیڅ توفیر نشته خو دومره دی چې دوی د اسلام نوم اخلي او هغوی د وطن نوم اخلي نور پکې د ننه ټول د کفر ته خدمت دی هغه ثمره یې د جهاد نه ده بلکې هغه کفر ته ثمره ده خلا اسلامي خلافت الحمدالله چې څومره فتوحات یا څومره غنیمتونه لاسته راوړي دا ثمره د د د مؤمنانو د کونډو د د یتیمانو دې لپاره ده الحمدالله او کومه صحنه چې اسلامي خلافت نیولې په هغې کې د الله قانون نافذ کړی دوی چې کومه صحنه نیولې دلته موږ په خپله ولیدل تا به هم لیدلي چې چرس دي حرام دي ناروا دي داسې خلک چې دا مردار دي ټولو سره سګرټ چرس نسوار موږ ولیدل روان سترګې. او په پټو کې هغه د بنګ هم کرل شوي دي ټول پټي د بنګو نه ډک دي کله چې د امارت جنګیالي ستاسې د بریدونو لاندې راغلل، ویل کیږي چې د دوی نه لار خطا شوه او یې پوستو ته وختل، ایا دا خبره تر کومه حقیقت لري؟ دا تر ډېره حقیقت لري، ځکه چې دغه ملګری شا ته ورپسې ورپسې و تر څو چې پوستې ته رسېد، نو پوستې سره بره په دې حکومت د افغانستان دې د پوستې ډزې شروع کړې او ملګري یې پرې نه ښودل چې دوی پسې نور لږ مخکې لاړ شي، هغه ساحه چې وه لوڅه وه، نو د دې وجې نه دوی په دې ملګري شا ته پاتې شولږ او دوی وختل ډارېک پوستو ته. الحمدالله نو اوس دې دغه امارتي جنګياليو ته څه پيغام يې څه ويل لري او ورته ووايه ګانه د مجاهدينو احساسات به له دې وروسته څه يي عبدالسلام صيب دغه رسنۍ خو دا ډنورۍ خپروي په لومړيو کې ويل چې دوی د عام خلکو کورونه وسوځل ايا دلته عام خلک موجود دي که قومي پاڅون خيل موجود دي تاسو راته د دې په اړه ووايه چې ويل کيږي وي د دې هر يو کور نه ډزې کيدلې په دې اړه که راته ووايه. نو يو خبره دا چې دوی کومه دا خبره کوي. مونږ په خپله د صحنه کې موجود وو، د هغې اول سر نه چې را روان وو، د هر کور نه، د هر کلي نه مونږ باندې ډزې کېدلې، بلکې هغه کلي نه چې په مونږ ډزې نه دي شوې، مونږ درې څلور پنځه کلي، ما په خپله د ملګرو ورته ویلي چې پرېږدئ شاته مو پرېښي دي، حتی تر دې چې ډز هم چا نه دی په کړی، هغسې سپین ږیري، هغه کسان، زنانه مونږ ما خپله ولیدلې، په کورونو کې مونږ ورته ویلي کېنئ، سره وځئ، ما هېچا څه ورته ونه ویلې. خو با وجود د دې نه مونږ مخکې ملګري ځنې لاړه شاته ملګر کسان پاتې او بیا بیا په ملګرو ډزې وکړې یعنې داسې کورونه چې مونږ پرېښودل بیا ډزې کړې دي داسې کور په کې یو نیم وو چې پاتې شو هغه ملګرو ورته وسه پورې غږ هم نه دی کړی چې دا غلطه خبره ده چې کورونه یې وڅلې او دغه کسان چې تلي دي د ټولو کورونو په مجاهدینو باندې ډزې شوي نو دا هغه کسان دي چې د الله د دین مقابلې د فار راوتلي وو نو یو خبره دا چې دوی دغه خبره کوي چې ولسي خلک کې دوی وویشتل نو مونږ سره خو الحمد. پېښه خبره شوې ده هغوی ته څه ویل لري؟ هغو ته ویل دا دي چې دلته الحمدالله هغه کسان هم مجاهدینو ته معلوم دي چې هغوی د اسلامي خلافت مقابلې ته راوتلي یا د الله د دین مقابلې ته راوتلي او هغه کسان هم ټولو ته معلوم دي چې الله د دین مقابله یې نه ده کړې، د اسلامي خلافت مخې ته نه دي ودرېدلي، خنډ شوي نه دي، هغه دې ټول راشي دلته، کوم مالونه چې دي هم پخپله به ورته ورکول کېږي، کوم کور کې چې دي همغه کې دې اوسېږي، خپل کاروبار دې کوي، یو خبره زیاتی هم ورسره څوک نه شي کولای، انشاءالله زموږ وروڼه دي هم د دوی د تبلیغاتو د وجې نه نور. بل ځای کې نه ايساريږي خپل ولس ته دې راشي او خپلې منطقې ته دې راشي زموږ دا خواهش دی. قدرمنو اورېدونکو! دلته په دې لومړي خط کې د اسلامي خلافت غازيان ليدل کېږي چې له سرونو يې سرې ټوټې تړلې. الحمد لله مېړانه او بهادري ټولو نړيوالو کفارو ته معلومه ده چې تر اوسه يې ترينه په ارام ژوند نه دی تېر کړی. قدرمنو اورېدونکو! همدا شېبه د يو بل زړور مجاهد غازي سره غږېږم چې د دې احساسات د دوی ولولې به هم تاسې ته خپله څرګندې شي. لومړی تاسې ته السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته. علیکم سلام ورحمت الله په خیر راغلاست. ژوندی اوسې مننه ستاسو نوم څه دی؟ مهاجر. عبدالله مهاجر. عبدالله مهاجر. مهاجر صاحب څنګه حیثیت دې ښه دی؟ الحمدلله تاسو ښه یې صحت مو ښه دی؟ د الله احسان دی ژوند زندګي ښه تیریږي. الحمدلله رب نه راضي یم. الحمدلله نو مهاجر صاحب پېښو کې په دا ډنډوري غږېږي، وایي دوی د عامو خلکو کورونه وسوځول، عام خلک یې ووژل، ایا دا خبره تر کومه ځایه حقیقت لري؟ دلته چې دا کوم خلک دي چې له جګړې څخه وتي دي، دا عام خلک دي او که دا قومي ماسونخېل دي؟ نو په دې کې موږ دا درته وایو چې دوی کله رښتیا ویلي دي، کوم ځای کې دوی رښتیا ویلي دي؟ موږ سره راشئ وګورئ، په بې شماره عوام اوسېږي، بې شماره ولسونه اوسېږي، نو له هغه چا سره دې موږ جنګ دی چې له دوی سره په پاڅون کې ولاړ دي، دوی سره په کمېسیون کې ولاړ دي. تقریبا په نیم ساعت کې داسې ورېځې راغللې چې الحمدلله الله خلاص کړلو له هر څه نه دې خلکو ته پیغام ورکوو چې راشئ د الله دین سره ودرېږئ د الله په دین کې خیر ده که څوک نه راځي الله هغه څوک پیدا کړي چې د الله لپاره په ټول دنیا کې سخت دي او چې د الله لپاره په ټول دنیا کې نرم خلک دي. دوی لپاره هغه خلک دي دلته چې دوی ته به یې دوی د کفر او دوی د بزدلۍ ځواب ان شاء الله په ډېره سختي ورکړي، هېڅکله به دوی سره نرم نرمي نه کېږي او ان شاء الله دوی به له ورځې نه په بله ورځ ډېره سخته پرې تمامېږي ان شاء الله او په هېڅ ځای کې به ان شاء الله. ای د امارت جنګیالیو تاسو واورئ چې تاسو ستاسو د الله نظام سره دښمني ده، د الله سره مو دښمني ده، ان شاء الله موږ د الله لښکر یو هېڅکله به په تاسو رحم ونه کړو، ان شاء الله لکه څنګه چې مو اوس په دغه خطونو کې مرداران پراته دي بوینه کوي همداسې به په تړو کې مردار پراته ياست ان شاء الله موږ سره د الله نصرت دی نو په اخره کې هغه عوام خلک که دلته کوم خلک يي په همدغه سيمه کې چې هغوي هيڅ پاڅون نه دی کړی يا يي دوی سره تړون نه دی کړی دوی د تبليغاتو نه متاثره شوي دي. کړي دي موږ يي ورته داسې کړي وو چې څنګه راشي نو بيا ماشومان هم وژني زنانه هم وژني سپين ږيري هم وژني دوی داسې تبليغات کړي پرون چې زه خلکو سره وم د ځينې عوامو سره نو هغوي زموږ په باره کې ډير منفي نظر لره او الله اکبر چې اوس ولیدل نو ویې ژړل ځینو خلکو هغوی ته مو په پیغام څه دی؟ بس د الله په دین کې عدل ده د الله په دین کې بس برابري ده ان شاءالله هیڅ چا سره به ظلم نه کیږي هر چا ته به خپل حق سپارل کیږي مونږ چې راوتلي یو خپل ځانونه مو د الله د رضا لپاره له هر څه نه بې غمه کړي دي نو دا خو دې لپاره نه کیږي چې څوک چا ته څه ورکړي بس خاص او خاص د الله رضا ده او ان شاءالله له هر چا سره به خپله اندازه باندې انصاف او عدل کیږي او هیڅ چا سره به زیاتی نه کیږي پاک که چې څوک پاک خلک وي ان شاء الله هغوی لپاره امن ده او چې څوک پاک نه وي ان شاء الله په هیڅ ځای کې امن نشته تر څو چې په خپله نه وي راغلی تسلیم شوی. مجاهدین ورونو ته همدا پیغام دی چې بس الله ډېر ډېر یادوئ ځکه الله وایي کله چې تاسو له دښمن سره مخامخ کېږئ الله ډېر ډېر یادوئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ نو بس ملګرو ته همدا دغه دی چې کله تاسو له دښمن سره مخامخ یئ په هر حال کې الله له یاده مه باسئ الله له مونږ سره دی ان شاء الله بس د الله لښکرې کامیابې دي او د شیطان لښکرې ناکامې دي په هر ځای کې ان شاء الله. نو طواغیتو ته دې پیغام څه دی؟ د امارت جنګیالیو ته دې پیغام څه دی؟ د اسلامي خلافت ټولو دښمنانو ته په ټوله نړۍ کې دې پیغام ورته څه دی؟ بس د. للموت ما من مناص من دماء الوحيد دامنا دماء الوريد ونرضي بحد حسام الرؤوس ونشفي بضرب عداة النفوس فأبشر عدوي بيوم عبوس ليشرق في الكون مجد تريد لي يا شباب ديننا وانصروا بسلاحكم اے نړیوالو موږ په ټوله نړۍ د اسلامي قیام لپاره مبارزه کوو له هیڅ یوې شي اداري سیاسي او استخباراتي کړۍ سره سمون تړون او پیوستون نه لرو که تاسې مو له هرې سیاسي استخباراتي هغه څه چې له الله تعالی پرته یې عبادت کوئ، موږ له تاسې نه انکار کوو. زموږ او ستاسې ترمنځ تلپاتې جګړه او دښمني پیل شوه تر دې چې تاسې مسلمانان شئ. په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام په هیله.